لأن الكلام اما خبر او انشاء دې ځانه چې کمندنو ماتن علی الرحمت دلیل له حصر ذکر کړي د مسائل او د علم معنی او د مقصود د علم معنی په ابواب ثمانیو کې نو په دلیل له حصر کې اول دا وی چې لئن الکلام اما خبر او انشاء ځکه دا کلام چې دی نو اما خبر او انشاء یا به چې کمدنو خبري او یا به انشاوي دا د کلام حصر شو په خبر او پچا کې د انشاء کې اوس د دې دلیل ذکر کوي دلیل او دلیل مرتبه د تدقیق پس ته مرتبه د تحقیق نه نو لانه ان کان لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه هر کلام کې یو نسبت وي یا ایجابي وي او یا سلبي وي نو کلام چې نسبت کلامی وي پکې دا به خالی نه وي یا به د دې لپاره نسبت خارجي وی او یا به نه وی او که نسبت خارجي نه وی دا انشاء ده او که نسبت خارجي ورلوي نو بیا به خالی نه وی یا به قصد د مطابقت او د عدم مطابقت شوی وی او یا به نه وی شوی نو که قصد د مطابقت او عدم مطابقت نو شوي نو دا بیا انشاء ده او که قصد مطابقت او د عدم مطابقت شوی نو دا خبر دی دا څه دی خبر دی دا خبر دی یو لږ فکر وکړه چې کله په کلام کې نسبت یو جز بل ته وکړی شي ایجابنی او کسلبنی نو دې ته چې کمونو نسبت کلامی ویل شي او قضیه ته قضیه ملفوظه ویل شي قضیه ته قضیه ملفوظه وي او نسبت ته چې کمنو نسبت سوی کلامی کله چې دغه تس... دغه نسبت تصور په ذهن کې وکړی شي کله چې دغه نسبت تصور په ذهن کې وکړی شي نو دې نسبت ته نسبت ذهنیه وي دې نسبت ته نسبت ذهنیه وي دې نسبت ته چې کمنه نسبت ذهنیه وي او د نسبت دی قضیه ته چې کمنو قضیه معقوله وي قضیه ته چې کمونو قضیه څه وي معقوله وي نسبت ته نسبت ذهنیه وي او قضیه ته چې کمونو قضیه څه وي معقوله وي چې کله دغه نسبت په خارج کې موجود شي خارج کې څه شي موجود شي نو د نسبت ته نسبت خارجیه وي او دی قضیه ته قضیه خارجیه وي قضیه ته قضیه سوی خارجیه لکه تا په ذهن کې تصور د قیام کو او دا دی په ذهن کې زید لا ثابت کو په ذهن کې دی بچې دې شوی او تا تصور کو چې اوس پکې خیر هغه پاله غسته ودرېدلې وي رورو بداسي سي رواني تاوی ماشاءالله او ثم ماشاءالله زید قائم په ذهن کې دی راوستو نو دا نسبت دا ذهنیه دی نسبت څه دی او قضیه قضیه څه ده معقوله ده الله توفیق درکو او دقه چې کمنن خلیل شو راغی په خلی دی وی چې لکه زید پل واغست پا پل پل والا پل مبارک شه پسې بل والا او زید د خیر سره وا ولاړ دی ولاړ دی ولاړ پس خلی دی وی نو دیته چې کمنو وی قضیه دا په خلی دی وی دا نسبت نسبت څه شو کلامی شو خلی دی وی نسبت څه شو کلامی شو او قضیه قضیه څه شو ملفوظه شو قضیه څه شو ملفوظه او ماشاءالله و دې قتل ا د خیر سره ورو راسه سو ولاړو خارج کې هغه سو ولاړو اقیام اغله ثابتو دا چې کمندنو خارجي دي نسبت څه دي خارجي دي او قضیه قضیه څه ده خارجیه ده په دې خبره پوه شوي اوس دویمه خبره لاره شي په جمله انشائیه کې نسبت خارجیه اشته او کنه جمله څه کې انشائیه کې نسبت خارجیه شتاو کو نشته پدې کې د زنو خلکو مذهب دا دی چې دا غینا تفی تازانی سه ووم ویل شي چې د جملې انشائیه د پاره نسبت خارجیه نشته د جملې څه د پاره انشائیه د پاره نسبت خارجي نشته نسبت خارجي نشته جمهور محققین ذکر کوي هغه وی لکه ازربو انشاء نوم نه د ایجاد د مالم یوجد انشاء نوم نه د ایجاد د مالم یوجد نو چې یو شی موجود نه دی داغه د پاره په نسبت خارجي څنګه راشي او خوس کیږي موجودی کی لکه اضرب اوها طلب کای لا تضرب مواها داغه مخکی انه شته دی نه دا نسبت خارجي او مخکی انه دی داغه مخکی انه نشته موجود نه دی په خارج کې څنګه بوله چې کم دنو خارجي نسبت څه شي راشي دا یو قسم خلق وای چې نسبت خارجي ورله دویم وی چې نسبت خارجي ورلشته دی خو قصد د مطابقت او د عدم مطابقت کړی شوی یعنی چې د کله دا حکایت کو سی کو حکایت لکه ما احسن زید ما او زید خو په خارج کې څه دی خسته دی خو د دلته قصد د دې خبرې نه دی کړی چې زه دا وام چې دا خایس ثابتوم چا لره زه لره خو دې داغه حسن نه یو سکی تعجب کوي نو د د دا حکایت مقصود دی او مخکیان هوی مقصود نه ده کله د مخکیان هو مقصود وي هغه سره مطابقت او عدم مطابقت مقصودی بیا خو چې کم نه نو شي شو خبر شو بیا څه شو نو د جمله انشائیه د لپاره نسبت خارجي شتا د جمهور په نيز خو قصد د مطابقت او د عدم مطابقت پکې کړی شوی یعنی صرف درجه د حکایت مراد ده او د مخکیان هو درجه مراد د دې وجنه د خبر تعریف محققین حضرات دا کوي ما یقصد به حکایت عن الواقع ما او د انشاء تعریف دا کوي چې ما لا یقصد صحیح ده کنه حکایت عن الواقع چې پای کې د واقع نه حکایت مقصود نه وي بیا که واقع وی او که واقع خو چې مقصود په کې حکایت عن الواقع نه وي ما يقصد فيه حکایت عن الواقع ما لا يقصد فيه حکایت عن الواقع دا تعریف چې کم ننو خلاص سنو کې کړه دی خلاص سنو کتاب نوم دی خلاص النحو د کتاب نوم دی خبر باندې پوښوي سبحان الله اوس راشه مونږ وجه د حسر داسې ویلا چې دا کلام مخالی نه وي یا به چې کمندونو د دې لپاره نسبت خارجي وی او یا به نسبت کلامی کلام شو کنه دا نسبت کلامی بخالی یا به چې کمندونو ورلسوي نسبت خارجي وی او یا ورلا او استاد اسلام علیکم جی سر هیڅ مطلب نه دی ویلي ساو دا وای ساو دا نسبت کلامی به خال نیوی یا بول نسبت خارجی وی او یا بولا نو چې نوی نو څه شو انشاء ما لا يفسو بین قانون واقع شته نه نو حکایت څه کوي صحیح شو کنه دویم نسبت خارجی ورلوی یا بولا نوی نو کو ورلوی نو بیا به خالی نوی کورلوی نو بیا بخالی یا به چې کمندونو قصد د مطابقت او د عادی مطابقت شوی یا یعنی یا به د هغینه حکایت شوی یا به نه وی شوی حکایت یا وقوعان یا سلبن یا به شوی یا به نه وی شوی نو کنو شوی نو بیا څه شو انشاء شو او که شوی نو خبر شو پوه شوي که نه د کلام انشای سو صورتونه شو دوا یو چې د سره ولا نسبت خارجي نشته دویم چې نسبت خارجي شته او کزه خدمت کوته نه شوي دا دو صورتونه د چا شو د انشا شو یو صورت راواله چې نسبت کلامی له سوم شته پای کو سات دیجیے نسبت خارجي هم شته او قصد مطابقت او داده مطابقت هم شوه دی دا خبره ده تاسو شو ها نو کلام بیا خبري یا انشاء نو انشاء یو باب شو انشاء چې خبري خبر څه ته وای دا پکې منځ کې تعریف وکړو چې داغه نسبت خارجي وي او قصد مطابقت او داده مطابقت پکې شوی دا د ماتن مذهب شو صحیح ده کنه چې نسبت خارجي ورله وی هم او کس د مطابقت او دایره مطابقت هم شوی نو هغه کې خو اسناد راغی کنه سره اسناد د اسناد خو پنشا کې ومو شا کې ومو انشاء کې ومو خو انشاء جدا ذکر کړه خبرې چونکه اصل په کلام کې خبر دی اصل په کلام کې او چې اسناد ډیر نکتی دي د بلاغت نو په چا کې دي په خبر کې دي دا ورستو په اسناد خبرې کې مراشي نو د خبر د کلام د پاره خبر د پاره یو خو انشاء شو بل څه شو خبر شو انشاء یو باب شو کنه انشاء څه شو خبر کې مسند په کار دی مسند له په کار دی اسناد په کار دی سو بابونه شو درې درې یو سو شو قدرتی سلام صحیح شو بیا چې دا مسند کله فعلو مسند کله سو فعل نو د فعل لپاره متعلقات پکار دي فاعل خو مسند له شو کنه فعل لپاره څه پکار دي متعلقات مفعول او مفعول به له هو حال حال متضمن دا ټول څه ته پتا متعلقات ولسري پکار دي نو متعلقات الفعل څه شو د فعل یو رسته شو د مسندن الیه سره هغه ته وای اسناد د فعل بل رسته شو د چا سره مسند سره متعلقات سره د فعل یو رسته شو د مسند الیه سره هغه ته سوی اسناد او بل رشته شو د متعلقات سره څه سوی تعلق دا اسناد او تعلق دا بیا په قصر یا په عدم قصر نو قصر بل باب راغی سراغه بل باب په قصر وي یا بغیر د چانه د قصر نه بیا چې دا په جمله کې یو جمله به د بل سره پیوسته شوی یا به نی پیوسته شي کې پیوسته شي وصل کې نی پیوسته شي فصل نو وصل او فصل بل باب راغی دا خبره چې شوی دا صحیح ده کنه صدا شوی دا یا چې کمدنو اصل معنا مراد سره برابر ده یا تنه لګه صدا زیاته ده سره د نقطې نه یا تنه لګه کمه ده بغیر د خلل نه ویلی نه دا مخ ویل یار دا کلام د اصل معنا مراد سره بالکل څه دی برابر یا تن لک زیات خو نقطه پکې شتا یا تن لک کم خو مخل په معنا مراد کې نه دی نو اجازه اتنا مساوات راغی اتم باب شو نه دا تباب شو قدرتی د قراله ان کان نسبتی خارج کوي د نسبت د کلامی د پاره خارج دا څه خارج چې مطابق مطابق وي دا نسبت د خارج سره یا نه مطابق دا نسبت د خارج سره په خبرو نو دا خصوص شو و الا او کدا سینی کدا سینی څه مطلب د سره نسبت نشته یا قصد مطابقت او د مطابقت نه دکړې شوی په ان شاء دا شو والخبر لا بد له او خبر لا وی نشته د خلاصې وی بده کې به دنیا غدغه وای والخبر خبر چې دی لابد له نشته خلاصې ده دنه لابدی ده ضروری ده د لپاره مسند الیه او مسند او څه شي اسناد والمسند درې بابا دا شو کنه یو غ انشاء شو نسلور شو کنه والمسند قد يكون له متعلقات اذا كان فعلا مسند چې کله فعلی دغه د لپاره څه پکار دي متعلقات دا بل راغه متعلقات فعل او فی معناه یا شبه فعلی نو چې مسند فعل او شبه فعلی داغه د پاره سره دي متعلقات دا بل باب شو متعلقات الفعل نو فینځ شو وکل من الاسناد والتعلق او هر یو د اسناد او د تعلق نه اما بقصر او بغیر قصر یو په قصر سره یا بغیر د قصر نه شپږم باب راغی قصر وکل جمله قرنت به اخرى او هر جمله چې په وسه شي د بل سره نه او په عطف شوی یا به نشوي نو فصل او وصل راغی والکلام البلیغ او کلام بلیغ کلام بلیغ وي کلام څه بلیغ چې کم کې وګدواله وي او نقطه پکې نه وي نه بلیغ نه دی چې کم لړن وي او نقصانی مخیل په معنا مراد کی وی نه څه نه دی بلیغ نه دی نو حشوا تطویل اخلال دته نه سکړو لری کال بلیغ ته کی سره والکلام البلیغ یا به زائد په اصل معنا مراد لفائدتين او غیر زائدن یا به زائد نه وی چې زائد نه سو صورت شو یا به برابرۍ او یا به تلک کمی خو مخل به نه او غیر ده نو اجازه اتنا مساوات رااله نو قدرتی خبره شو چې سو شو اته بابونه شو نو دا دلیل د انحصار شو د مقصود د المانی پچا کې پاتو ابواب کې په ابواب سمانیو کې یو لګه تنبی پر اختیار او دروغ قائمې بیا به وایي